عزیزانو دا بیان ستاسو په مخ کې را روان دی چې دا الله پاک انعام شده خلق کم یو دي دومره مهرباني وکړي چې یو د نیکانو خلقو منل دي او یو د نیکانو خلقو لار اختیارول دي اوس په دې مسله باندې ځان پوي کوي چې د نیکانو خلقو په منلو باندې به با کار وشي چې سو پورې د هغه خلقو لار سړی اختیار کړی نه مثلا اولیاء الله دي مونږ او تاسو ټول دا وایو چې اولیاء د خدای چې دي دا مونږ منو لیکن هغه اولیاء چې سکړی دي هغه مونږ نه کوو اوس آیا صرف په دې منلو ټکو باندې به مونږ ته نجات وشي چې سو پوری د هغه خلق لار مونږ نه اختیار کړي دا اولیاء یا د پیغمبرانو علیهم الصلاۃ والسلام کار دې صرف د الله لار خودل چې دغه لار خدای ته تللی ده اوس پاغه لار به ته پخپل روانېږي نو اند الب منزل مقصود ته رسي پیغمبرانو کار څو الله ته د تلو لار خودل یو لک سلیری زره پیغمبران دې د پار راغلیو چې تاسو هغه لار خلق ته وخایي چې کوم لار خدای ته تللی ده د شیطان لارې نه بچ کړئ کم قوم چې د پیغمبر په وینا په غلار روان شو نو خدای ته ورسید کم قوم چې د پیغمبر وینا شاته وغورځولا او په غپې واړولا هغه قومونه تباش نو یو صرف د الله والو خلق منل دي او یو داغي لار اختیارول دي اوس زمونږ په دې ملک کې دا تبلیغي جماعت والا چي دي د دوی څه کار دی تاسو ټول په ایمان وای چې تبلیغي جماعت والا کم جماعت تلاړ شي چا نه روټای غواړي ها او بغواړي بستر غواړي کټ غواړي اس نو وایڅ وای یو کتاب دې ور سره چاغه تا سه نکات وای د تبلیغ یو شپږ نکتی دي کلمه ده حج ده زکات ده روزه ده منځ ده کلمه ده راشي رونو کې نه چې دا مونږم صحیح کو تاسو ته هم صحیح بدمره خبرې دینه مخکې نه یا کوم کارونو کې چې ثواب زیاتی هغه فضائل بیان کی چې دې کې دومره ثواب دی دې کې دومره ثواب دی اوس د دې بنیاد چای خو د دې بنیاد اخو مولانا الیاس رحمت الله علیه مولانا الیاس رحمت الله علیه د نننا سل شپک شلې کاله مخکې تیر شوی دا مولانا الیاس چې چا لیدلی و ما هغه سړی لیدلی د هغه سړی عمر یو سل درش په تکاله مولانا عبدالمعبود نامه و د سواد د دې کوهستانونو ټول عمر په هندستان کې پاتې شوی و او د ډېر لوی علم او د ډېر لوی ولایت خاوند هغه چې د مولانا الیاس رحمت الله علیه کوم خبرې ما تکړې دي ما سره کیسټ کې ټیپ اما ټیپ کړی دي ما ته تاسو کو چې دا مولانا الیاس صاحب څنګه سړیو ما ته وی بچیا پښتنه مکوا داغه د نیکای درته زهال نشم ویلې چې هغه څومره نیکو دومره نیکو چې په سبق کې یو ځل طالب په مسواک باندې داسې په دې پوزه ووالو داسې نو ماخام ورغه هغه طالب کوټې ته او ته معافي وغوښته مولانا الیاس د دومره لوی علم خاون او طالب لورغه ته معافي وغوښته چې ما تنن په مسواک والي نو ما معاف کا اسنه چې په قیامت کې د دې پکړ رانه ونشي چې تا طالب ولی په مسواک والي زخپل وېشت کاله استاد پاتې شوی طالبان می مرګ لوالی دي ما خو یو طالب نه معافي نه دغو مولانا عبدالمعبود صاحب ووی چې په دیم تسلی و نشوه سحر ما پس راغه او ما ته وی چې ترا سره په جرګه لاړ شه چې د طالب نه جرګه پیو کو معافي ته وغواړ د خدای د بے نیازه اس پته نه لګي که په قیامت کې په دې مارونی سي چې دا طالب دی ولی والي او په مسواک د دې ولی جواب به څنګه کوم نو وای زه ځان سره په جرګه بوتلم او طالب په جړا شو چې حضرت زه خو ما معاف کنه ما خو سویلی نه دي وینه بچیا ما ته معافي وک دا تقوا وا څوک به وکي دا ها دا روټ اخلاص مليان یا پیران دا به وکي داسي دا د جیبونو ګڼ کپان دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه تقوا وا د دې تبلیغ بنیاد دی خیر د دغه تقوا برکتو چې نن په روس کې روسیان مسلمانان کړي دوی دي په چین کې چینیان مسلمانان کړي دوی دي په هغه امریکا کې امریکایان دوی مسلمانان کړي دي په لندن کې انګريزان دوی مسلمانان کړي په جرمني کې جرمنیان دوی مسلمانان کړي په سودان کې سودانیان دوی مسلمانان کړي په فرانس کې فرانسیسیان دوی مسلمانان کړي دا ټول دنیا ګټ ګټ ته دوی رسیدلی دي او هغه پیغمبري اسلام ورته پیش کړي دی او د اره دنیا په ګټ کې نن مسلمان شته د دوی د برکت نن په پاکستان کې وګورئ دوی پسیم غاتی سچل دی لکه دی وای دوی له امریکې نه پیسې راځي د امریکې نه ولا پیسې راځي چې د اسلام تبلیغ کوي نو شکر نو باسي دا څه د ټوکو خبره ده چې یو سړی کور بال بچ پریدي او یو کال له بار ملکونو کې ګرځي سلورو میاشتو له ګرځي سلويختو ورځو له ګرځي دا څه ټوکی دي دا څه کولی شي دی مولا ته وایي چې په ګرنیټو لګي چې په ګرنیټ لګېدلې ته خو دوه ورځو له بار نه دی او امام او غم د تبلیغیانو خلافو چې کلی له بد شپې لاړو سار به چراغ زوی نه به تاسو کولی چې څوک مړ مړ خو بنو مطلب دا دی چې چرته کپن مپن خو چاره وړې نه دی ته خو د مړو کارغی دی وجنا عزیزانو سوچ وکړي زما عملی طور تبلیغ کې سوا د اشتباګانو نه زنیم ګرځیدل خپل زما ځامن دي کله کله پکې زی خو دا می ایمان دی چې دی وخت کې د زمکه د سر د پاسا که یو سړی شکل شان شوکت خبره اترې د مسلمان جوړول غواړي نو هغه یو دغه ډله ده ګوره بل نشتا کدا څه نه ده یو ډله بستری دی او پزما کناس دی او لکه د یتیمانو په شان په جمعات نو پکې د ابو ظبي او د سودان عربو پکې ځوانان لکان ځوانان یو پکې د مکه کې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کانو پکې وشته یو پکې د طائف وو نو ما نه پښتنه وکړه عربي کې او د ابو ظبي او د سودان او د طائف نه راغلی بجلیګر مولا په جماعت کې تبلیغ پس ایلم امریکای پیسې استولې سودان ته چل تلار شي د بجلیګر مولا جماعت کې تبلیغ وکړي دا څه سړی توپ دی دا ته سړی ځامن ورک شو خبره دا ده چې هغه د ابو زیبی او د سودان عرب چې دي زما په دې یو ټکی لیونی شو چې واقعي دا یو خاص درد چې مونږه د سودان او د ابو زیبی نه تر دې را رسول بیا دې روزه تا ګوره روجه به څوک د کوره بار تیر کی د روجه ته ګور نه چې زه راوتم دوه غنټې مې ور سره تیر کینو بار را پسې را منډې والی عزیزانو عرض مې داو چې د اسلام والله العظیم قبل ماناشتا بل ترجمه نشتا د لا اله الا الله محمد رسول الله بل معنا نشتا هغه ماتوریدیا او فستوایا او دا د علم کلام علما چې دي دا کچاته اشتباهي بیا د ما سره ځان له خبرې وکي چې دلته د ماتوریدیا او سمانات نامه عقیده دا او د فستوایاو څه عقیده ده یا د جبریاو څه عقیده ده ما سره ځان له خبرې وکړه د لا اله الا الله بلا معنا نشتا جیس نشتا مگر کشتنو الا الله دے بل څوک نشتا او محمد رسول الله دے د دې دواړو په تابعدارۍ کې به دې خلقو سره وحسن اولئک رفیقا الله وی د دینه خد دوستان به نور څوکي والکا ته چې په جنت کې خدای سره او رسول سره یو ځای دینه خلک به بل څوکي دا زلمی الکان وګورئ دی ګیرو ته وګورئ پټکو ته وګورئ شکلونو ته وګورئ خبرو ته وګورئ دی یو مسلمان چې څنګه شکل پکار دی نو په دې ډله کې هغه شکل جوړ شي او د شیطان چې څنګه شکل پکار دی نو په دې نورو ډلو کې هغه څه شکل جوړ شي دا څه ده کنه ده په دې نورو کې د شیطان شکل تک ګوري د دوی د شکل ته وګور سرونو ته وګوره پلار اتلو ته وګوره خبرو ته وګوره ویم د جنډه بازاري جړاګان او کنجران په دې هیر شي چې د دوی د شکلونو ته وګوري ار یو ته چې ګوري د اجرا او د کنجر شکل بدر ته په مخ راځي د چا شکل چې د فرشتو په شان یو مزیدار خبره ورته وکم په دې چرخخېلو کې یو کله دی دلته په دې کې یو افیجی صاحب نو داغه د بزرګي او د ولایت درته څه ویل نشم څه ویل نشم چا څومره لوی سره زما ور سره په جمعات کې شپه وه د شپې په دو بجې مې څه आवाज واورېدو چې سترګې مې پرانیسته الکان ناشتي خسته ګيري دي او سپینه ټوپه په سر دي افیجی صاحب ورته لګیا دی گردان کوي او هغه یې وای دا به تقریبا 25 30 الکان حفیظی صاحب ورته لګیا دی او دی اغي یې وای دی لګیا دی اغي یې وای ما ورته خو کتو کتو کته بیا مسترګې پټې مال جوړ طالبان او چې بیا مسترګې پرانیستي اسم نو حفیظی صاحب هم خپل کټ کې پروت سار چې منځ شو چیمس کلی نو ماته تاسو کوم مجیدا بیګا دو بجې داسې کیسه وا ماته بڑا خوب بدلی دواسه اون ختم ور پورې مې جی حل براته وای پرېدم هم نه کینی بیا زه خپه کېږم ما تل ته ډېر نیازبین غوندې نو خوښ مې ډېرې بچی دا یو سوال کان دی پیریانو کې د شپې راځي قران یادولو ته زه درته په ایمان ویم په منبر ناستم چې داغه دا خبره مې وره نو ما اوجړل چې خدا ستا په بندگانو کې دې ټاپ نیکانم شته چې پیریان ورته قران یادولو لراځي شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په دیوبند کې د د په درس کې یو پیره براتلو د حدیثو دوره کې بکې ناستو او شاه صاحب ته ځان خودلو دا هغه پیرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلو نو عرض مې دا وزیدانو چې خپل هم درنه یو ښه کار نه کیږي او بل څوک هم کوي نو که نور څه نشي کولای شاباسه خو ورکوه اوس زمونږ دا جمعات ته مثلا الک را پاسې دو چالک تاسو کې نه د دین یو څو خبرې کی او ته روان شې نو الله دې په خړ سیلاب یوړې کا کم خوازي بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو جمله کیسټ به هم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کېدې شي دی وجنا تبلیغی جماعت کې د سړی شان شوکت د مسلمان شي داغي مخ کې کغیبت اوم کې چې پر دې ډېر خراب سړی دی نو دی وایي چې سبحان الله خدای دې ورته هدایت وکړي د سی وایي کنه وایي ها او د یو تبلیغی مخ کې ته چا غیبت وکا یا بد وایو زخپلا زما خپل هم ډېره خراب ده او مردار ده بیګا می چاته وی مالزه خدان نه سپم خګنم په خدای قسم چې زویم بجلیګر مولا خلک و اسلام علیک و علیک مولانا د زمانہ سپم خده پمن سپه ولی سپی سره به د خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به کیږي نو ما نه سپم خده تاسو ټرای وکړئ د چا تبلیغي په جماعت کې چا پسې کنزل وکړه یا د چا غیبت وکنو دی به سبحان الله خدای دې ورته هدایت کړي ته به د د څه حکم او نه نه خدای دې ورته هدایت کړي دسه دې نو مسلمان دا شیوا پکار ده او زمونږ دا شیوا نه ده نو عزیزانو که شیطان را پاسی او وای چې کینې رونو زه د دین یو څو خبرې کوم نو هغه نه بم نزي که شیطان وی چې خدای یو دی نو موږ به دا وایو چې دوه دي ها که شیطان وی چې رسول الله بر حق د خدای پیغمبر دی نو موږ به دا وایو چې نه دی نو خبره به د شیطان نه ماوري دیو جنا اصلاح کوي د ځان اصلاح قسم په خدای دی چې دسه دسه خلک هم شته چې د زرګونو میلیونو نه خزه راغلي دي او زمونږ په دې ملک په خزو ګرځېدلې دي او تبلیغ کړي خزه د زرګونو میلیونو د امریکای د انجینرینګ کالج الکان راغلی زمونږ جماعت ما ته تاسو کو چې تاسو ولی مسلمانان شوي ما ته البالانا صاحب واحد مذهب اسلام دی چې پاغه کې د ارشي امن دی امن د شرابو نه پکې امن دی د زنا نه پکې امن دی د غلا نه پکې امن دی د جوارای نه پکې امن دی د فحش گویای نه پکې امن دی واحد مذهب اسلام دی چې پدې کې امن دی مال دا امن ټکی دی ځکه وی چې د تبلیغیانو خبرې دی اورېدلې دي خدای دا زمونږ در باندې ما اورا کله دغه کوزه ډبو زامنو خبره دی واورې دی بیا به امریکای ته تختی ول واحد مذهب تبلیغ دی چې پدې کې اسلام دی چې دې کې امن دی نورو مذهبونو کې امن نشته زمونږ انګريزان یو ول مونږ نه سپی خدي مونږ کې اس باک نه غنل کیږي کده یو خزه یو سره ګرځي د بلور بل سره ګرځي د بلبل سره ګرځي اسلام واحد مذهب دی چې ستا خزه ستا خزه به په کور کې بناستي ما تبلیغیانو ته ویلي پاکستان کې ډېر مګر دا وایي د دوی بڑا تور شي ځکه چې دا هم د کانګرس پر کټی دي د دوی خو مر سره بار شي او چرته آرمي سټیډیم ته بو نه ځي دا ستاسو ملک دی دا ستاسو وطن دی دا زمون قوم دی نو الله دې رحم کوي انعمت علیهم هغه خلق دی چې هغه په خپل هم د خدای لار او پیجنې او نور خلق ته بیا د خدای لار خي ابل اورس چا یو لوی فتوا راوړی و وی چې په دې وزیرستان علاقې کې یو مولا دی او په تبلیغ والا او فتوی لګولې دي ما ورته بچیا دا شل دی چړه مې مستړی کوا خدای دې دا غمولام کور وران کی او ور سره دې ستاسو مران کی د تبلیغ والا او سکار دی چې سپو سره ځان پته لکه چی ما یو ځل درته ویلي دي یو ځل چې دا خپل ژوند به د وخانو کاروان تصور کې د وخانو کاروان چې په لار رواني په کم کلی چې ورشي سپي ورپسې شي اسپی غاپی پا کاروان پسې او تاسو د دیو خانو د جولان ته وګورئ پاغي کې هیڅ فرق نه راځي په خپل رفتار روان تبلیغی مشن چې ده دا د وخانو کاروان ده دا سیاره زمانہ کې بس پیور پسې غاپي زئی رک شي مال خبره دا مولا او د تبلیغ والاو یا د پیر او د تبلیغ والاو جګړه چې دا غد دین نه دا غد خېټه جګړه ده او د خېټې جګړه چې دا د چاپلارم نشي فیصله کوله قران سره رابطه او تعلق پیدا کړي دین سره رابطه پیدا کړي نن دین دنیا ته څومره سپک دی اسپیټال کې نن یو سړی اسماوي دا تبلیغي جماعت والا ډېر ښه خلق نو ما ته وی چې څنګه ښه خلق دی خو چرته درې ورځو لتلې نه چې راشي د چيلي غوندې به ګیره پریخي او نیغ نیغ بکی دا خبره یعنی کم الک چې تبلیغ کې لاړ شي او راشي ګیره پری دی او منځونه شروع کی ا دې ذلیل قوم ته بیا چيلې ښکاری کم الکان چې په بایسکوپونو کې او په شرابخانو کې پراتی هغه خوندر کوي دې قوم له په دې کلی کې دلته تبلیغ والا ورغلی دي او ورته زئی زئی ز تاسو نه خه مسلمان الله پاک داسې ذلیل کړ چې خپل خزه په کور کې نه پری دي بار په تختو سمني داسې ذلیل کړ مونږ ته وخو ده نن د زمکه د سر د پاسه واحده ډله د ملک خیر غوښتو والا چې دي په خدای قسم کده تبلیغ جمعات والا نه بل څوکشتا مونږ ټول د خدای په قهر اخته یو ټول خېټه راغستی یو مفاد راغستی یو اقتدار راغستی یو روټای پسې منډه و واحده ډله دادا دا د چا چې بسترم خپلې او روټایم خپلې او بم خپلی او استاد جمعات پزمکه پراتی او د پیغمبر حدیث درته بیانې خدای ته رجوع شي او قران سره رابطه پیدا کړئ زمازه درې ورځې لچرته تلو دلته د کم کلو کې چراغه کله په مور مونځ تېروه، کله په خور مونځ تېروه، کله په ورنداري مونځ تېروه چې ستاسو مونځ کې دا ټکی غلط دی، دا ټکی غلط دی. د درې ورځو برکت مونږ له هغه بچي خوند راکوي چې کوم رانه نه وځي او بدماشي لوفري زنای کړي شراب اسکلي غلای کړي ډاکای کړي مونږ نه یې کړې مونږ لاغه اولاد خوند راکړي مونږ بغیر کی ګنا یو سړی نه چاته پوسو کوي سو ځامن دي دی ویل سلور دي خو دوا پنيشتي صاحب دي وې څنګه وې دوا خدي دکان کوي او ویل دوا په جمعات کې ناشتي ویل چې د مانځه وخت راشي په منبر رمبارې وای اذان ته رمبارې وای نو دوا پنيشتي صاحب دي په جمعات کې چې ناشتي دا زمونږ ملک دی او دا تاسو ګورئ تاسو کلو کې دا خلق شته تاسو سره گاوند کې دي تاسو سره مالک کې دي دا شپه ورځ تاسو واسطې دي دا قسمه خلقو سره نو ته ماته وایه چې د چا زوی دا شیشي هغې تړمباره ووایي چرته درې ورځو ته تبلیغ کې لاړ شي او هغه ته بیکاره ووایي او خلکو ته وایي چې منې کوي خرابیږي دا خلق تم چې په سرنګ کې رسول الله خو دې شي نو دې بداوي چې هاذا محمد رسول الله و آمنا به دې بدسي وي دا بچوي دا باغ خلق وای چې چا د رسول الله خط او خال په دنیا کې پزړې لیکلې حلیه د سردار کائنات د حضور علی السلام پزړې لیکلې اوس ما ته وایي زه درته اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم قد مبارک خیم چې دومره فټاو د لاس دا غټواله درته خیم چې دومره و د ګوتو بندونه درته خیم چې دومره انچای وي د مخ بناوت سچ وای هغه درته اوس خیم دا غي وجه څه ده داغه وجه دا ده چې یو کتاب د شمایل ترمذی ورته وایي چې په شمایل ترمذی کې د حضور علی السلام د وختو مبارک نواله تر نکونو پورې دا ټوله نقشه ذکر ده دا ټوله نقشه دا غاخونه دا څنګه وو دا غاخونه داسې وو چې کله تکه توره تیاره شپه کې به مسکی شو مسکی به شو نو په هغه رڼا به ستن خلکو بیا مون دا غاخونه داسې وو چې کله تکه توره تیاره شپه کې به مسکی شو مسکی به شو نو په هغه رڼا به ستن خلکو بیا مونتا زما عزیزانو رحمان بابا وی چې د یار د خط او خال نخې پکې وي چې د یار د خط او خال نخې پکې وي زوړن سر په مطالعه د کتاب خوخیم قربان داغه کتاب نه چې کوم کتاب کې د یار د خط او خال نه خي تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې د یار خط او خال په زړه کې جوړ کړي هغه زلفه شپه او ورځ په تصور کې لرا په کوم زلفو چې قران قسم خوړلې ده هغه مخ شپه ورځ د زړه په آینه کې کېده په کوم مخ چې خدای قسم خوړلې وګورئ قران کې ودحا اے حبیب زما د ستا په دې خسته مخ قسم وي واللیل اذا سجا او زما د ستا په دې تور زلف قسم وي نو کم مخ او کم زلف باندې چې خدای قسم خوړلې او دا هغه مخ او دا هغه زلف نقشه ستا په زړه کې نه و نو هم ته په قبر کې هغه ته وې چې دا هغه محمد رسول الله دې چې ما په ایمان راوړ ارڅ چې جوړوي دنیا کې بکوي مرګ نرست به هیڅ نه کی چې یو ډله دا ده اوسګار وخت درته ملاویږي حلال رزق ګټلو کوشش کوي د حلال رزق او فالتو وخت دغه ډله کې ورکړي تیراته تلوم پیروس خېلو اجتماع ته دعا وشوه چې را روان شم چې ګورم دا پریدي دي بسترې په وګدي الکان زلمی بوډاګان کوته کې ور سره دي اجتماعنا دوستانو دلکینو دوستانو دا پریدي سپینګیره مهذب لفظ ویل دا چرته عقل مني زمونږ د سپینګیرو اپریدو خو وته تو پاجه مونږ سپینګیری دګ وته تو د مور هغه دس هغه سپینګیری د دې اجتماعګانو د برکته دوستونو الله والو پلانې ده او خال مې د کونډې په مخ ولید پیغله د خوارې شي چې ډېر نږدې خالونه خال مې د کونډې په مخ ولید جونه د خوارې شي چې ډېر نږدې خالونه تیراوال اپریدي او دا بیا بستری یو ته ودرېدم داسې مالکه څه کوي وای چې الله را باندې رحم وکړه فیروزه لاره وانګي الله را باندې رحم وکړه فیروزه لاره ونه ابو ډاګان تاسو څه کوي سیمو چلا ور کړی دا څلوېخت لر زلا راغوان دا د تیراوالو دا د باړېوالو دا د تیرا د منځ د خلکو دا ټکی یاد لرئ چې اپریدي مې سیروزولا بسترې په وګولي ده ما مولانا الیاسا الله دې قبر د جنت ټکړه کا وستا په قبر کروڑونه رحمتونه وورېګا وستا قبر روزه من ریاض الجنه شا سمشه ورشا روس پروس لا چې دا ډله په کم چل تلې ده او روسیان په کم چل مسلمانان کړی دي والله کای د چاغمور کی راشي پروسه کال خبره درته کوم د چین وفد راغلی د چین اج ته تلیو بیا اج نه په دیراله مدرسې ته یو پکې امام ما ته وی عربي کې چې مرقات علمه د مشکات شریف شرح چرته به ملاو شي نو ما ورته دلته ډیر دي ما مال ما تفعل بالمرقات په مرقات څه کوي بیا د تبلیغ په کار کې مشغول یم لس زره چینیان مې مسلمانان کړي په خدای قسم په خدای قسم چې د تبلیغ والاو نه خډاله په مخ د ځمکه بل نشته خډاله مون او تبلیغ والاو کې لوی فرق درته وخه ما چې دین ویلو لبوزه روټه بم را باندې خوري د لارې خرچ بم راکې بستر بم راکې کټ بم راکې نو دین بدر ته بیانو قربان دا هغه ډلې نه چې د لارې خرچم نه غواړي روټایم نه غواړي او بم نه غواړي چایم نه غواړي کټ او بسترم نه غواړي او دین درته بیان طارق جمیل یو نوجوان الک راغلی و ما دوه شپې دغه تقریر واورېدو په خدای قسم چې ما په زندګۍ کې داسې درد په تقریر کې د چا لیدلی دا د دنیا د ښځو حسن بنوټي دی نو زمونږ د خزو حسن بنوټي د شپې چې وګوره ته به پری ده سار چې وګوره ته به خره ده چرته سپو سټلې خړ مخ به د خره د سرمنې په شان نیولې دی خو وګورئ د جنت د خزو حسن به فطری وي فطری شونډې پرنګ سری کړي نه قدرتی به شونډې سری سترګې په نرنجو نه قدرتی به سترګې تول خال به خال به د څه سردار کونین فرمای جناب محمد رسول الله چې د جنت د حور خال به د دوو سترګو په منځ کې لا اله الا الله محمد رسول الله تبع خان نور خستواله به څنګه نور خستواله به داسي پیغمبر چې د معراج پشپ جنت تلاړو جنت کی ګوري را ګوري پدې کې او چمکو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې دور د خدای د نور تجلی وشو جبريل وې تجلی نه دا پاس جنای چې ولاړه ده دینه ته چلو شو و جنای ته چل دیو کو څوک وې ز په دې جنت کې د دوه امت لچ کمی هوري خدای پیدا کړی دي داغي نوکر یما وې دا رڼا د څه شي وشوه وې دا رڼا د دې وشوه چې ما دا سردار ولیدو نو مسکۍ شوم له مې خوشحال شو نو په مسکیتوب زما د غاښونو هغه چمک پتا سو پریوتو نو زکه پیت ورخطا شوی چې جوړ نور تجلی ده جبريل ورته وای چې محبوبا د نوکر د غاخونو چمکی چې ټول جنت رڼا کوي چې مالک به څنګه خسته وي ته خو ګورئ بیا د دنیا د خزو چې د چا بنوټي حسن دی داغه نخره ته پورته کې تابعدار ته جی حضور ورته ته او د جنت د خزو چې د چا حسن به فطری وي نو د خوان خبر ادا ده چې د دنیا د خزو نخره ستا ته پورته کې او د جنت هوري بستا نخره پورته کوي ته د دوی ناز برداری کې او د جنت خزه بستا ناز برداری نو ارز داو چې د دې ډلې کار څه دی چې دا ستا جمعات تراشي او دلته بسترې ورسرې هغه ګټ کې کی دي او ماخام نه پس دوی په گشتو زی نو د یو یو کور دروازه ټکای نو تور تر اوزه کې وې قران کې راځي چې وا ما كنا معذبين حتا نبعث رسولا الله وی ترغه پورې زی او قوم تبع عذاب نو ور کوم چې تر سو پورې مې هغه ته رسول نه لېګلې تاسو خیال راغی هیڅ قوم له عذاب نه ور کوم نسم بینا چې تر څو پورې مې د قوم ته خبر نه ورلېګلې نو دا اتمام حجت شو اوستوه چې جز جمعات ته نوم تله او خبر نه ما نو جواب بوشي چې استا کور ته چډل راغلې و او دروازه یې درته وټکوله او تا ته یې ویل چې راشه د دین یو څو خبرې کېږي، نو تا جواب څنګه ورکړو او بیا کور له ننوتې څنګه؟ تاسو خیال ساتئ دا بم ستا بانه ورکه شي که یو سړی داسې وي چې بالکل په تاخانه کې پیدا شوی او لوی شوی یو دا بار دنیا یا ډولیدلی نه عزیزانو بیا په ټي وي باندې درته د قران کریم درسونه شوي دي تا جمعات نه کتو په ټي وي باندې درته درس شاید ا بل خبره ده چې تا دا ویلي دي چې دا بند کړي را دا سګيري والا پکې را دا متمام حجت شو پتا دلیل ختم شو تاو کته چې په ټي وي لګیا دی قران بیانېږي نو تا بند ولې کو لک سات خو بده اورېدلې وکړه دا مې اتمام حجت شو باندې دی ورکا شو زه تاسو ته ایمانی وایم چې کدا زه وایم چې ما کور کې ټلویزیون نشتا نو دا خو رښتیا ځکه دي چې نشته نو زه خلافم ما ته ټي وي او سینما کې څه فرق نه ښکاري لیکن دا اومې وې دې د پاره چې په ټي وي هم تاسو ته اتمام حجت شوه یو پروفیسور هغه ورځ ما باندې یو سوال وکړ ما ته وی چې قران کې راته ثابت کا چې قیامت به څنګه برپا کیږي نو بیا به زه د کمیونستانه توبه وباسم قران کې مل شوی ده تا دن زمون مسلمانان قسم په خدای دې د شیعه د جواب نه دی د قادیانی د جواب نه دی د بریلی د جواب نه دی د بهاولی د جواب نه دی کول شي دا جواب په پوزه پاکول نه پويږي دی د قادیانیت جواب کول شي قادیانیت خو کنن استعمال کې تاسو بچي یو قادیانی شوی نه دا د علماو سره ته دعا کوي دا د علماو برکتو کې نستا د پاکستان ټوله اسمبلی به قادیانه وي دا د مولانا یوسف بن نوری او د مفتی محمود برکتو چې په پندای کې علما ورته ناستو او مسوده به جوړ کړي او بیا به په اسمبلی کې په باسونه کول کې نستا ټول اسمبلی به قادیانه شوی وي قران کې ثابت کړي چې قیامت به کله به ز کمیونستان توبه واس ماټیک شو قران کې درته هم ویلو مال اکسیډنټ ته چرته لیدل ویل جی بل ورځ زمونږ د یونیورسيټي مخه تا یو ډټسن او بس او جنگي نو د ډټسن نام او نشان ختم شو بل نه پکې د سړو پته لګیدا او نه د اوس پنو پته لګیدا مال د ډټسن او د بس اکسیډنټ کې د ډټسن نام او نشان ختم شو ویلو مال دا به سمره سمره سيزونه یو لس لس منه شل شل منه بس ویلې او مال ته پروفیسور یو د سشي پروفیسور ویل د ساينس مال دا انور اوس پوګمه څومره لوی دي په دې مې پوي کا ویل جی زمونږ ساينس دا وایي چې داس پوګمه د دې زمکه په اتشلې مقدار لا لوی ده دا ټولي دنیا زمکه چې دا د سې چې اتشلې زمکه کې نو دا یو سپوږمۍ ته جوړي او دغه سید انور د دین هم بیا زیات دی مال ټیک شو ویلیا مال د دومره شي اکسیډنټ دی ولیدو نو نام او نشان ورک شو قران ویلی دی چې قیامت زبر پاکو مانو د نور او د سپوږمۍ اکسیډنټ به وشي نو د دنیا نام او نشان به ورک شي يسأل ايانا يوم القيامه قیامت به ورځ کړي الله وي فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر دندور او د سپوږمۍ اکسیډنټ به وشي نو په داسې اکسیډنټ چې په دې ټول کائنات کې بل لوټه لاندې باندې پاتې نشي یو اټم بم د انګريز جوړ کړي چې په کوم ملک غورځيږي په هغه ملک کې دوه لکه کاله بیا فصل نه کیږي نو داس نور اوس پوګمې به د اسمان اټم بمونه شي او ټول کائنات به تباش بس رامن ډه کړه زما د تندې سب کو غوګونه ونی وو پوزه پزما کراخ کا چې با زما د پلارم توبه او نن نبز صحیح مسلمانم سحر می کتو دا اجامت لوی مالول ویل ګیره مم پرې او دینه بعد به تبلیغ کې ګرځم نو عزیزانو دعا پیله مې واوري پر اوروله درته یو وخت در سره شب جمعه ته تبلیغي مرکز ته ځي بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری ګیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پېښور ښار کې د ناصر خان سره هر ساعت ملاوېږي. تېرو ورځو کې د لندن یو وفد راغلی او زلمي هلکان وو پکې داسې زلمي جومات کې ودرېده انګرېزۍ کې تقریر وکړو چې ما اسلام ولې غوره کړو ځکه چې ما ته دا پته ولګېده چې اسلام غوندې حیا په یو بل مذهب کې نشته دی خو وګورئ بلغ ما انزل الیک من ربک الله وی ما چې کوم کلام در نازل کړی دی دا خلق ته ورسوي خلق ته وخایي خلق پسې کورونو ته ورشي دروازې ورته دا نه چې ته به ناست او زبر اعظم د برکت غونډه ده زبدا کوم نه ته به را پسې راځې ته به زما دروازه ټکې ته به ما د کوره راوباسې او جومات ته به مې راولې ما په دې خبرو پوهېږي تبلیغ والا کړم نه غواړي په خپله تبلیغ والا شي که هلکه یو سړی جومات ته راغی زه امام یم او چې تا پسې مې مونځ زړه نه مني زما ایمان دا په کار دی چې خرازه ته مخکې زه تا پسې ودرېږم ټیک شو ستاسو چې څوک بدی شي او کاڼي باندې ولې چې دا پنځ پیری دی پنځ پیر څه پنځ پیر په ثوابای کې یو کله دی هغه کې یو مولا دی مولانا طاهر صاحب نوم دی الته چې کوم طالبان راشي چې راشي دلته فرشه ولا چل ورزینه د خسکی چر غوندې به وخته بانګول قران او حدیث نه د پنځ پیر دی او نه د شپږ پیر دی او نه د سلور پیر دی قرآن او حدیث چې څوک لا اله الا الله محمد رسول الله وي دا د دې ټولو دا د کول د دې ټولو فرض دی دا بیا دنیا ته رسول تاسو ټولو فرض دی وور شیخانو صاحبانو وور زه زه په خپل د مانکی صاحب د شیخانو زوی او نو سیمه دا مو یې چې بابا صاحب زموږ وطن کې اوسم خلک په بابا صاحب قسم خوري حالانکه د خدای نه سیوا په بل چاړو قسم کیږي نه تاسو خیال راغی دا چې کمی د نیکه مخ کې کړو نو راغو مور ته وای نور غار کشف زوی دې تاباش مور مې ورته چې څه چالو شو وای چې په بابا صاحب قسم نه مانی قسم په جمعات نه کیږي په زیارت نه کیږي سیوا د الله د ذات نه په بل هیڅ قسم کیږي نه تاسو ګورئ نه دا تبلیغ والا چرته کوم جماعت تلار شي ورونو کې نه د دین څو خبرې کیږي د خلکو ته ګوره بس تختی به لکه کینا کنه سټه دی وزن والته دي صخره بار تړلې کینا کنه ار جماعت ته تبلیغی نصاب یو سي ار جماعت او یو ټیم مازیګری ماخامی ماسختنی په اردو پوه قابل سره یا امام دا ورته وای چې دو دو درې درې حدیثه مونږ ته مانځنه پس وای شکر نو باسي چې په دې زمانہ کې ابل شپه دلتا د کوټي د یونیورسيټي الکان په تبلیغي جماعت کې راغلی سلويخ سلويخ پوله که کار دی نو د دین دی او که کار دی نو ګوره دغه دی دا نور ټول مونږ د خدای په قهر اخته یو دې ته سوچ کوئ که تاسو یې پلانې مولا مولا یا پیر چې د تبلیغ خلافی هغه کې لوی وجه درته وایم لوی وجه لوی وجه دا دا چې هغه دعا تبلیغ په پیسو کوي دوی دعاګانې تبلیغ بے پیسو کوي نو دا غوي دکانداری په خرابي ما خبر پويږي دکانداری خرابي ایله دې چې لاس ور کړې نه داسې موټه نو دوا والله قدر ته وټه دوی لایت مو ور کور او ټایم خپل خوري بسترم خپل ګرځي او دعاګانې بتاته کوي لوی فرق پکې ده دین د پیسو شی نه دی دعا د پیسو شی نه دی د دین ابتدا د قجورو د پوزینا پیغمبر مفت کړي وا او باقی به هم دین الا پاتې کیږي چې د قوم ته مفت بیان کړي اوس د تبلیغي جماعت خلق خلاف ولې دي ځکه چې د دې خلقو دکاندارای په خرابي دا خلک دعاګانې په پیسو کوي جنازې په پیسو کوي تبلیغ والا دواګانې مفت کوي تبلیغ هم مفت کوي د پیغمبر حدیث هم مفت بیان په بسترم خپل اسمبلی روټایم خپل خوري لوخین په خپل وینځي بسترای په خپل وګکړي پیدا روان می دوی مفت خدای دین خلقو تخی نو د دې خلقو دکانداری په خرابي تاسو خیال راغی او تبلیغی جماعت والا ولې خراب دي اوس را ته چاوي پیران راوتی دي په دې کلو ګرځي چیرونو خیال کوي او دا تبلیغ والا چې دي خلق خرابوي که تبلیغ والا خراب نو په مخ د زمکه خسوک شتا اوای په ایمان په مخ د زمکه خسوک په کوټړۍ کې ناس خلک خدي هر کله چې د دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے چې ما دړه نه ویلې دي ترا پسې ولاړې د جنازې په نیت نه پويږي د جنازې دعا نه درځي اے بدبخت استا جرګه به خدای څنګه منظورې نن د دې خلکو میشن څه دی دا ستا جماعت ته چې د عربو نه تبلیغ پسې راغلي څوک د هزارې نه راغلي او څوک د کم ځای نه راغلي د دې میشن څه دی د دې پیغمبرانه میشن دی چې کلمې سره د دوستی نه و والله کو بخلې شي که دروغ ده ها لا اله الا الله محمد رسول الله اول اقرار د توحید او د رسالت ته چې دې سره د یارانه نه و والله کو بخلش اقیم الصلاه منز بکه من سره دی یارانه نو والله کو بخلش واتو زکات زکات سره دی یارانه نو والله کو بخلش روجه د رمضان روجه دې نه نیوي والله کو بخلې شي دولت راغې او حج تلا نړې والله کو بخلې شي دا پنځ بنا د اسلام دا او دا د 1 لاک 24 هزار پیغمبرانو مشنو نن په ټوله دنیا کې واحد ډله د مولانا الیاس رحمت الله علیه دا چې په ټوله دنیا کې نن د پیغمبر مشن دا خلق پیش کوي خلکو ته لګیا دي تاسو ورپورې خان دي چسکې ورپورې ولې کور ته د خدای دین درړي ته خان دي بل کاری نشته نو تاسو څه کار دي تاسو څه کار خیر تبلیغ والا بیکار دی کته کار والا ہے نو تا د کار او باسی واقع چې ته حق بجانې به یو سره د پیغمبر ډیوټي کوي ا بیکار دی او بدبخت او ته د شیطان ډیوټي کوي او ته کار والا هغه قومم کار والا دی چې کم قام د جمعې غوندې مبارک شپه ټول شپه وی سی آر تناست هغه قوم هم کار والا دی هغه قوم هم کار والا دی چې کم قوم د جمعې په شپه واده او ټوله شپه په کې ډمې ګړي نو وخت درته اوزګار وخت خرابوي ما عزیزانو مرکز ته ځي مالت کې مالت کې را ټول شي او ډلې جوړې کوي او دا کوشش کوي چې مونږ به ګرځو په دې مالت کې به خدای نه چې څوک خپي هغه ور سره راضي کوو د یو لک سلیری زره پیغمبرانو مشن داو چې دا مرور خلق خدای سره راضي کوي مرور خلق خدای سره راضي کوي نو د دوی دغه مشن دی پیروز خیلو ته تلم د دې اجتماع عقل مې حیران شو چلته مې ولي بارا کې چې کال په کال ز ګورم عقل مې حیران شو نو عزیزانو خدای دې توفیق راکړي کوټه ته تلم چمن یو مولا او دا لګ بیا د دوی دی کردار ته وګوره د دې د اخلاق ته وګوره بسترې ولا خلک بار وګرځي دوی بستر په وګه کې پښپا بل چرته روان شي اوس مونږ غوندې خدا سره زه اورځه صدر کې د دې د ډله کې مرګره شوما مال چې زم ور سره گشت کوم خو چې رومبي کور ته ورالو صدر کې قریشي صاحب ورته خدای دې وبخي ا قریشی صاحب ورته وی چې جی دا تبلیغ مرګری دی او ورته وی چې جاو جاو مې عیسائی یم زه عیسائی یم انده داری اعلان دی په لوکانو تکلیف دیندو ګیره خوځوي او خلکو له تکلیف ورکوي خو چې دا یو بس بالکل زما خو خود خراب شو چې ترنګ شو په دې مخ مې وواله چې و مې والو ویڼه ته وغورځېدو په د پاسه مې ټوپونه بس خلق قرآن اخلاص کو تبلیغ والام غرب ټول دغه شو چراغ مال کلمه در کښلو چراغ ما به بیا چې قریشي ته ته چې زم در سره زم نه نه نه زم ته جمعات کې کینه مونږ به خلک راوړو بیا به چې ده دغه زمونږ دا نفس ده او دوی ته ته کنځلې وکا پیغمبري اخلاق څو سلام پر کې جس نے بے کسوں کی دستگیری کی خپې اجازت نه راکې چې سلوي خره دې چلاو لګوم یا میاشتو لګوم یا څو لګوم د تبلیغي جماعت په نصاب کې راشي وګورئ د ټوله دنیا علما را جمع کړي د ټوله دنیا او دا مې واوري چې هغه مولا عالم نه چې کم مولا طالب ته کتاب نشي خو ده الحمدلله رب العالمین خدای نصیبم کی خدای دا نعمتونه نصیب یا الله تقصیرات معاف شرم پرده مو سات بچیم نه کان کی خدای غلا را ته چې ته په خوشاله خدای غلا را ته مخه چې ته په ناراضه په اخلاص دعا وکړي چې الله روس تباہ او برباد کړي خدای د روس مرګري تباہ کړي خدای امریکا تباہ کړي د امریکې مرګري تباہ کړي اسرائیل تباہ کړي داغي مرګري تباہ کړي د افغان مهاجر عمله مضبوطه کړي او په خیریت با عزت تور د خپل وطن سبب وکړي خدای روس تباہ او برباد کړي